نقصان ز کابل است وگرنه علی الدوام فیض سعادتش همه کس را برابر است ویلی مو دی کنا باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس نو هلته باران خو یوسوی خو هلته کار د استعداد د ځمکی کښی وی فرق وی دا کیسه درته کئی نو واجب دالت په معنی دی ثابت سره دا الثابت فیضانه وجوب پا اللہ تعالی باندې نی یعنی انسان دا تلقی دی اغا علم شایع کئی چاگا دی اغا آم مساوی دا فیضان دی اغا دی اللہ تعالی طرف نا مساوی دا پی اغی کی اختلاف نستا اختلاف افراد دی خلقو کے فی افراد الناس را غلائے دا دی جانب دی استعداد دی دوینا نو اللہ تعالی علم را نازلی دی حضیرت القدس نا پا خلق ماندی نو چاکی استعداد دی حدادت وی اغا حدادت حداد شی چاکی استعداد دی حراست وی اغا حراس شی چاکی استعداد دی نجارت وی نو اغا چشای سی نجار شی چاکی استعداد دی علم لا بل شی اغا عالم شی چاکی بل شی چاکی بل شی دی دا شای تشریح چی کما سندی سیب کرده ما در تا حاصل ویلم ومثله في تلقي الامر الشائع الواجب فيزانه من بارئ الصور مع الاختلاف الناشئ من قبل استعداداتهم كمثل الواقعات التي يتلقاها في المنام يفاز عليهم العلوم الفوقانية من حيزها فتتشبه عندهم بأشباح مناسبة مناسبه په رادرومي کنه دا خوبونه هیڅ یو قسم هغه علوم دی چه له پورته نه راوریږي خو چا مقصد دا دی چه کوم شي سره چوره واسطه یی نو هغه شی خوبو کی ویني بیلی آ په خوب کی څه ویني منګکان چه ښه ډیر منګکان دی ته ورغلی او دی خوړل دا ویني طالب څه شی خوب کی ویني آ دا ویني چه بس کتاب د چا درک او مقصد دا دی چه بیا دی مطالعه پکی وکړه دا شی دی وکړه بیګا اوس سحر می وختی مطالعه کوله درې بجې چک شوم بیا می سر خوږ شو ستړی غوندې شوم هسې معمولي داسې څملاست نه سترګې مې لاړې خوب مې لیدل دا حاجي صاحب نه دی هغه وال ای کتب خانه وال یو زوړ کتاب میندلی ده تر اوسه یې نرم ته یاد و اوس مې ذهن نه وواته نو وایي چې دا د ښه کتاب مې میندلی ده دا نوی راغلی نو ما سره بل طالب هغه ورته چې دا نوی راغلی ده ته ورته وګرځوړ ما ورته ویل مالاجي تا خلک په هغه کې چونجي خوري که نه په قبر کې خو دغه غوښی به خوری تا به هډوکی خوری ظالمه ته ته ګوره دا خو بالکل وینو خوړلی ده دا نه وای چیرته ده لکه مقصد دا چې هغه شی به په خوب کې خیالات پدې چی هغه چې کتابونه ګوري هغه ګوري خو خیالات پدې چی دغه او مقصد دا چې هر چوک کبان او اشکاری وی آب په خوب کې دانې چې جال می پکې چولای خو ډیر کبان می چکړه ونیوله دا پوره یو چی مقصد دا چې هغه مت نو پورته نه علوم چې دی یو شی دی خو اج هغه استعدادات دی هغه خپل صور خیالیه او مطابق چکه هغه قبله یی فتختلف الصور لمعنی فی المفاض علیه لا فی المفیض نو دا اختلاف تی صورو چی را درمی دا اغا دی اغا معنی دی وجنه چی پا مفاض علیه کی کما معنی موجود دا نا پا مفیض کی دا اختلاف پا اغا مفیض فیضان دی علم کی ندا دی مفاض علیه پا اغا استعداد کی چی دا اختلاف تا اوس اعمال دی انسان آ دری قسم دی اعمال الانسان ثلاثة اصناف و ان اختلف طریق التلقی منهم اگر که اختلاف شته دا په طریقې د قبولیت کې د دوی نه خو ټول په دې باندې متفق دي حرمت خصال تدمر نظام مدنهم ټول خلق په دې باندې متفق دي ټول امم په دې باندې متفق دي حتی چه که اهل اسلام نه دی آ په دی باندی متفق دی چه هغه ټول شیونه دی ناروا یی او هغو کول دی یو قانونی جرم وی چه کومو شیونو سره دی مدنو او دی هغه شهرونو هغه نظام آ خرابیږی ولی غلا په هندوستان کی جرم نه ده په امریکی کی او په برطانیه کی جرم نه ده ډاکه هلته جرم نه ده دا ټول شیونه چه دی جرم دی نو چې کومو سره هغه نظام خرابېږي نو هغه مقصد دا دی چې ټول شیونه چې دي هغه ټول امم په دې باندې متفق دي چې دا یو قانوني جرم خو موږ ورته حرام وایو دوی ورته دنیوي قانوني جرم وایي خو ټول په دې متفق دي چې دا یو جرم شای ګاڼه سي خوا که هغه من عند الله جرم یي لکه موږ یې ګڼو یا یې مقصد انساني قانون جرم ګڼي خو چې کوم شای نظام دی هغه معاشرت خرابی عادی چی وی حرام وی او ناروا دی عادی یو قانونی جرم وی په دې باندې ټول متفق دي وهي ثلاثه اصناف اعادري قسم شین دي منها اعمال شهویه یو اعمال شهویه دي شهوانی اعمال پدې سره نظام دی معاشرت اخرابیږي زنا او لواطت چې په معاشره کې دون عام شي چه بس دا کاری نو دی سره به دی معاشری توالد تناسل عزت تی وبر دا به مقصد دا چه برقرار نه یی او دی کی به دنیا جنگ جګړی او فسادات دا به رادرومی لہذا ټول امم په دی باندی دی چه دا دی چیزی ناروا دی چا کومی ناروا کئی کنا په بس هغه وای چه خیر ده که په صلاح یی هسی دی ټیک نه یی ځکه چه دینه جنگ جګړه جو آی په مفاسدو باندی خبر دی خو هغه شهوات دور پر سر باندی اخیستی دی کنا چه دو قوانین پاس کئی چه یاره دا دی چیز ټیک یی کنی چه جبرن یې وکړي نو هلته هغه یې بیا هم چه بولی جرم او ګرس عار دو هم محسوس کړي ولی هغه یو ارامی پسی یې اخ کړی وه هغه یو شینه یې چه اخ کړی وه دا امریکې والا هغه مخشینه یې چه نومیده کلینټن په بش سونه یو غوبل پس راخیسته واغه کنه یو ولی پس راخیسته معلومیږي چې کدو ډیر وای چې دا ټیک دی غدي کنه خو دی خلکو په اذهانو کې په فطرتونو کې دا شپروت چې دا چې دا ش خبره نه ده ټیک تکي دی خو چا چوکی کئ هغه شه نه بولی نو دوی کئ خو زینن دوهم چه کوم سنجیده خلق یی آی دوهم شه نه بولی چه یاره شه کار نه ده شه جی نو دا دی انسان په فطرت کی چه ده یو قسم پروت ده ومنها اعمال سبعیه او بل هغه درندګی اعمال دی قتل و قتال غارت ډاکا دا شینا نو چرته یو ملت دی خبر جواز مقصد دا چنه ور کوي که هغه کافر وی کنه هغه نه ور کوي نو دا یو معاشرتی جرمونه دی دا متعدی گناهونه دی و منها او بل دی اغنا اعمال اغا اعمال دی ناشئ من سوء الاخذ فی المعاملات چی اغا ناشئ کیگی دی سوء اخذ فی المعاملات نا چی بد طریقے سر معاملات کی یو شی حصول کئ نو دا مقصد دا چی چدا دا ناروا دی اوس تی دی ادا خو اسی معمولی غوندی یو اجمال درته وک کنه شاه صاحب او زبردست تفصیل درته کئ چی دا معاش دا شینا معاشرتی جرمونه ولی دی او داسې تفصیل درته وکړي کنه چې نور جرمونه داسې قسم معاشرتي آت خود بخود بیا چه کولای شي هنر منتزه کولای شي او بغیر دی نور مطالعه نه خپل ذهن کې دی هغه ته اختراع کولای شي چې واقعي دا بیا جرم پکار دا دا جرم پکار دا دا جرم پکار او درجه یې ذهن کې متعین کولای شي چې یاره دا دونه درجه جرم ده داسې درته یو پیمانه او میزان چکی جوړ کی اوسو ته ګورو والاصل شاه صیب وی چی ګوره اصل پدی فی ذلک اصل پدی خبر کی دادا ان الانسان متوارد ابناء نوعه انسان دا مشارک تا او مزاحم دا خپل ابناء النوع سرا پا شہوت کے غیرت کے او حرص کے انسان خپل ابناء النوع سرا نور حیوانات سرا شہوت غیرت حرص په دې شیانو کې انسان چې دا شریک ده په نورو حیواناتو کې دا شی نستا غیرت حرص او دو خپل ما پیس کې ټول په دې کې چې دي سره شریک دي والفحول منهم یشبهون الفحول من البهائم انسان خپل ما بینس کی ټول خپل بنی نو افراد چ واخلے نو شهوت غیرت حرص وی پکې او جناور چ کوم دی یعنی ابن جنس چ واخلے ایغه کی مقصد دا چ شهوت شهوت او غیرت چه وی حرص وی خو اوس باهمی درته چه کئی امتیازات کئی والفحول منهم اوس مذکر منهم دی انسانانو نا یشبهون الفحول من البهائم دا مشابه دی هغه فحول سره دی بهائمو نا مذکر کی چه کوم فحول دی لکه دا تاسو اوس ټول فحول ګڼ سو صدر صاحب اوس فحل دلا کړی دی واده پروشن نو پدی سره خو ته فعالیت نه نو چلا بوډا خو نه بوش شریک تا مشابه دا وفي عدم تجویز المزاحمت علی الموتوءه اپ دی کی چه لکه اغا فحول مقصد دا چه مزاحمت علی الموتوءه نه منی چه بل دی ور سره پکی شریکی نو دارنګ انسان پدی باندې چه کیو په فحول په جناورو کې سوا د خنزیر نه نور ټول غوسه پکې ګوره چرګان یو چرګ پاغه شینې باندې ناستی او بل چې په زوروري پریسی کنه مېس کې غریبونه چکی لری کې او څو پر پړی پوي نو په مزاحمت تر دې چې بیا کوم اشد بطشاً وي او احد نفساً وي هغه پکړ یې زیات وي او نفس کې تیزي وي نو هغه مقصد دا ده چې غالب شي وینهزم ما دون ذلک بل یو مغلوب شي او ورنه منډه کړي نو د مخکې بیا هغې ته غږ نه کوي نور په دې نه پوهېږي چې زه به اوس ورته کینه ګرځوم یا به پټ سم ورته بیا به هغه چې کوم مړ کلاس دا شیونه نه یي پکې خو بس دغه سره نظام جوړیږي او لا تشعر بالمزاحمت لعدم رؤیت المسافده یا ډیر کله ته چې صفا په سترګو یې نه ویني نو په دې نه پوهېږي چې یاره د ما دغې مادې سره د فلاني مذکر هم څه ده څه تعلقات شته په دې نه پوهېږي که هغه ډېر ورته اخوا دی البته چې بلکل صراحتا یې پوویني بیا په پوهېږي خو انسان داسې نه ده انسان خو مقصد پاغ علامات باندې سکیږي پویږي المعی الذی الالمعی الذی یظن بک الظن کان قد رآ وقد سمع اوس که انسانان دغسی کئی او یو بل سره دا مزاحمت په موتوی کې نه سره برداشت کوي یو بل سره دغسی بیا مقابله کوي نو انسان کې حقد پروتی کینه پروتی نو هغه کمزوری سبب سره چلو ته جوړ کیا بل مړونه ته هغه بایخته نو او دا یو لوی نظام بچ دا جناور وال نه اس نظام کې خرابی نه راځي سونه گلی گلی ګرځي خو چې کوم لر وي کوم کمزوری وي هغه په یو ګوټ کې ګرځي چې کوم هغه وي نو انسانانو والو کې خو بیا ډېر لوی فساد سي جوړ شي ځکه چې هغه خو کینې او دا شیونه په زړه کې ساتي نو هغه دپاره یو خاص طریقه چې ده مقرره ده چې دو دی موتوعه په دی طریقې سره تخصیص کی بیا به یو بل سره مزاحمت نه پکې کوي او که کوي بیا دی هغه یو قانوني جرمي او په هغه باندې دی کېږي مؤاخذه کېږي او یو اهل حکومت تی چې دو خپل مابینس کې جنگ جګړو ته ځکه چې دوی خو یو بل سره تمدن نه حاصلوي مګر په تعاون من الرجال یو بل سره به امداد کوي ځکه دا مدن کامیابي که نه بیا به څنګه کامیابي والفحول ادخل فی التمدن من الاناس او دا فحول ډیر دخل دا په تهذیب و تمدن کې او په معاشرت کې دی اناسونه نو دی وجوهاتو په بنا جناورو کې تعین نه چې دا فلانی جناور شای نه دا فلانی دا اتفق کیف متفق ورکوالی نه یو ځای سره ستر شوی لکه مخکې می بیان درته کړو بیا جوړه جوړ شوی کنی نور تخصیصات نی دغسی گزاره کیږی خو انسان والکه به گرانه شی فالهم انشاء اختصاص کل واحد بزوجته نو الهام اغرزاو سدی انشاء دی اختصاص تی هر واحد بزوجته انسان په ذهن کې دا اختصاص راغی دی اختصاص هغه خدای پاک اغرزاو چې یاره دو دی یو بل سره یو زوجه دی ورته چکی خاص کی نو ګوره که اندوان دی و خاص زوجه وی کنی ولی واجپای یو خاص پلار مور نشته شته دی کمور نور کسی کړي کړي دی خو شته خو دی کنه پس انګریزانی اندوانی په بوش سکانی سشای بود متوالی په بوش یو خاص چی وی یو توالد تناسلی یو اغي نو دا دی انسانی فطرت کې دا خبره غورځول شوی دا چې اختصاص بزوجته دی چې سریش و ترک المزاحمت فیما اختص به اخوه او ترک تی مزاحمت تی په هغه کی چه بل ورور یې په هغه کی خاص تا چا بل ورور یې خاص کړی دا نو هغه سره دی نو ولی هندوانو کی دا جرم نه ده چه پردۍ ښځه ته په زور رانیسې او په سیکانو کی نه ده جرم په انګریزانو کی نه ده جرم په یهودو نصاراو په ټولو کی دا جرم ده چه یو بل هغه اختصاص شی کی با دخل سړی نه ساتی وهذا اصل حرمت الزنا او دا اصل دی حرمت تی زنا ده چی دی سره هغه ټول معاشرتی ژوند آ به چه سی بگاړ شی او آ نظام به ټول چه سی خراب شی توالد تناسل فرق په نه کیږی دا اصل دی حرمت تی زنا ده اوس دا عقلی انداز کی شاہ صاحب بیانوی وروسته حرمت تی زنا شریعت په رڼا کی آ به درته بیانوی خو دا خو لکه مقصد دا ده چی تاسو هغه عقل دا ومنی او یو فاسد سړی یو بد عقیدی ور سړی سبا ته په دی قانع کولای شی چی دا زنا ځکه جرم ده نو چه هغه ته دا مفاسد په دغه انداز بیان کړي یو عقلی طریقی سره چه ګوره تا به خوری بیا به ته غیرت پکې فلان به داسې انداز نو هغه په پوهیږي هسې په دې نه پوهیږي چې قرآن کې راغلي دي حدیثو کې هغه حرامي خدا نه مني نو داسې په درجه کې به مقصد دا چې ته بیا په دې خبرې باندې چه کولای شي قانع کولای شي بیا البته په دې باندې ټول امم متفق دي چی اختصاص بزوجته دی نو آب سنګه رادرومی اختصاص بزوجته په طریقو کی چی دا اختلاف ده چا یو قسم رواج ده دی یوی ښځی سره اختصاص کولو چا بل قسم رواج ده چا بل قسم رواج ده رواجو کی چی ده اختلاف ده لیکن نفس په دې خبری کی ټول متفق دی چی اختصاص بزوجته دی دی هر سړی ثم سورة الاختصاص بالزوجات امر دا یو امر دا موکول الى الرسم والشرائع دا بیا رسم او شرائع ته منقول دا یغو ځان لا اختصاص طریقه د هندوانو سکانو ځان لا دا مسلمانانو ځان لا دا یهود نصارا او بزان لا هر چا خپل خپل چي دي طریقې دي رسم و رواج دي نمبر 1 والفحول منهم ايضا يشبحون الفحول من البهائم او دارنګ انسانانو فحول هم د بهایمو فحولو سره مشابهت لري په دې خبره کې چې هغه اناسو طرف ته چې رغبت وي او د فحول من ال هغه چې کوم دي من الناس دغه اناسو طرف ته چې وي رغبت وي البته که فساد دی مزاج رئیسی او بیا ذکور طرف ته رغبت کوي نو هغه به د دغه فطرت هغه مزاج چې وي فساد وي لکه بهایمو ته وګوره لا تلتفت هذه اللفته آهم مقصد دا ده چی دا نظر نه کئی الا قبل الاناث مگر مؤنثاتو طرف ته کئی آ بله ده چی اوس مقصد دا ده چی په دو کی هم فساد راغی او مقصد دا ده چی په مونږ انسانانو کی هم چه راغی فساد راغی او ځناوری شینی شینی ته ورخیزی یا شینی شینی ته ورخیزی شه جی یو سړی ده خټی خوری یا سکروټی دی که ده ته لذت حاصلیږی نو آ ده ده مزاج کی څه ده فساد ده فانسلخو من سلامت الفطره دا زنو نسخو کی غلط تا فانسخلو یی لکل ہے فانسلخو دا فانسلخو کتابت غلطی راغلی فانسلخو من سلامت الفطره نو دا خلق دی اغا سلامت الفطرت نا چسی بیا خارج شی یقضی هذا شهوته بالرجال نو دا تقاضا د شهوت پوروالی کی پر رجال سره وذالک صار مأبونا او دی سره د مأبون وګرځیږي هغه شهوانی جنسی وګرځیږي او مقصد دا چې د فاعلیت د مفعولیت هغه هغه پکې تچسی پیدا سی جراثیم یستلذ ما لا یستلذه الطبع السلیم او د خوند حاصلې په هغه سره چې په هغه سره طبع سلیم خلق خوند نه حاصلې فعاقب ذلک تغیرا لامزجتهم نو دی پسی بیا تغیر رایسی په امزجو دی دوی کی ومرضا فی نفوسهم او دا مرض جوړ سی په نفوس دی دوی کی نو دا بی عادت شی بس بیا هغه مقصد دا چې مؤنث طرف ته بالکل رجحان وین نو دې سره هغه ټول د توالد تناسل چې چور سلسله دا هغه چسی خراب شي ځکه که یو معاشره ټول کاروائی په دې معنی سره پوره کوي نو بیا به د هغې معاشرې توالد او تناسل وشي نه وکان مع ذلك سببا لاهمال النسل او دا وسره دی ټولو کیسو نه سبب لپاره دی اهمال دی نسل نسل کیسه با خراب شي ګډه وډه بشي من حيث انهم قضوا حاجتهم التي قيض الله تعالى عليهم لدی حیثیت نه چې دو پوره کوي هغه حاجت چې کوم خدای پاک دو تلیکل ایدا او خدای پاک دو کې ایښی دا لیزرع بها نسلهم خدای پاک خو دی وجه نه پکی ایښی ده چی دوی په دی سره نسل چه کی ډیر کی بغیر طریقتها عاد و بغیر طریقتها پورا کئی فغیروا النظام الذي نو دو بدل ک اغه نظام خلقهم الله تعالی علیه چه خدای پاک دو په اغه نظام باندې پیدا کړی دی فصار قبح هذه الفعل نو قبح د دې کار مندمجا فی نفوسهم دا د ټولو خلقو په نفوسو کې چه دا مقصد پرته ده، د هر سړي په نفس کې دا پرته ده چه یاره دا شی چه ده قبیح ده، دا شی چه ده قبیح ده. او بله دا چه مثال شهوت له هغه دې وجې نه ورنه وشي کني مقصد دا ده چه په نفس د هر سړي کې پرته ده چه دا شی چه ده قبیح ده ولې بیا په اظهار باندې خفه کیږي. خو معلومه شو کنه چې فطرت کې چدا پرتا دا فلذلك يفعلها الفساق ولا يعترفون بها دی وجنا فساق دا کار کوي خو اقرار نه پکې چې ما زدا سي کارونه کوم اچ اقرار پکې دی دا مقصد چې دغ سړی فطرت دونه خبيث شوی دا او دونه حد درجه خباست ته رسیدلای دا چې اوس پکې تاسو صلاحیت قدرې پاتې نه چې د پاغه خپل هغه باندې به چکه اقرار کوي چې ما دا سي وکړه ما دا سي وکړه زدا سي او یو بل ته چکوا بیانوا ولو نسبوا الیها او که چېرته دو نسبت وکړای شي دغو اعمالو طرف ته لماتوا حیاء نو دو به مړه شي د حیا د وجې نه ها البته الا ان یکون انسلاخا قویا ها البته که دو کی خروج قوی راغلی وی او بالکل د هغه فطرت صحیح فطرت نه بالکل وتلی بیا نه په خفه کیږي بلکې صفا مقصد دا چې فخر پکې فیجهرون بیا جهر جهرا دا کیسې کوي ولا یستحیون او شرمیږي نه خو چې کله بیا دغې درجې ته شاه صاحب وایي چې کیسه ورسي دغه درجه تا فلا يتراخا ان يعاقبوا بیا مؤخ... یعنی مقصد دا چې بعید نه دا سه معنی او بیا بعید نه چې دو عقاب وکړی شي او دو معذب شي کما کان فی زمن سیدنا لوط علیہ السلام وهذا اصل حرمت اللواط دا اصل دی حرمت چا دا لواطت ته چه په دی سره دا متعدی ګناه ده په دی سره هغه دی ټولی معاشری نظام هغه به چه کیږی هغه درهم برهم کیږی که یوی معاشری خلق په داسی کیسو باندی اړم شی نو دی کی به دی توالد و تناسل او دا شیونه دا به مقصد جنګ جګړی دا شیونه به پکی رئیسی او ټول نظام به چه سی درهم برهم شی دا خو هغه اعمال سره چه دی قوت یعنی شهوانیه سره متعلقه قوت شهوانیه سره متعلقه مفاسد لري او یو متعدی چه دی گناهونه دی اوس په دې کې نور ته مقصد دا چه کوا اوس اوګدوا چی دا چی مثال نوجوانانی چرته یو سکول مخ کی ولاړی دی جنکیو یا په جنکی په بازارونو کی ګرځی دی غیر امی توب دی پاره یا دا ټول شینا هغه معاشرتی چی دی جرمونه دی دې سره معاشرت خرابیږي عزت حرمت دا شیونه لهذا دا ټول چي دي ناروا دي نور خپل ته یو عقلا اوس داسي مقصد وسعت دې خبري ته چکه ورکوه شه جي الاعمال الناشئه من المعاملات هغه اعمال چې کوم دی معاملاتو نه چې وي ناشي وي ګوره انسان انسان دا چی دا معاشرت تی انسان کامیاب وی کنا معاش دی بنی آدم تدبیر دی منازل دی دو سیاست تی مدنو دا شئینا چی دی انسان کئی دا ټول دی پا جوہر دی عقل سرا انسان تا خدای پاک جوہر العقل ورکڑی دا او تمیز یې ورکړی ده چې هغه په نورو حیواناتو کې نشته نو د دې جوهر العقل او د تمیز دی وجې نه انسان دا سیاست المدن کوي دا تدبیر المنزل کوي دا یو خپل معیشت سره یو تجارت کوي او یو ګټه ادا شي نه کوي لہذا چې دا کوي نو اوس یو سړی که هغه مقصد دا دی چې په نیشې کې هر وخت چور وي نو ته رښتیا وایې په دې سره به د انسان دا نظام دا به خراب شي که خراب به نه شي دا به خراب شي دا به چیسی خراب شي ځکه چې دی نیشې حالت کې وي نو دی نه هغه شی تجارت کولای شي که کوم کار دته حکومت سپارلی هغه نشي کولای کومه ډیوټي هغه نسی سر انجام کولای دی وجنه چې د کومو ملکو کې شراب سکی ډیوټي ټیم کې په هغه باندې هم چی منی چې ډیوټي ټیم کې بنس کی کني به بده دفتر کې کاروایی څنګه کوي دسخط په یو ځای کولی دو بچی بل ځای کړی ټول نظام به چی درهم برهم کړی نو دې سره هغه ټول نظام آ خرابیږي بل بیا به دې سره محاربات راشي ضغائن به راشي دا ټولې کیسې به چسی راشي نو چې ده هغه جوهر العقل چې دا د ده ما به الامتیاز و آ دې ده په خپله باندې چه که خراب کړو نو د هغه خرابول دا به چه وي یو متعدي ګناه وي چا جوهر العقل چې دی په هغه سره د نورو نه ممتاز ده او دی هغه چه که خرابوي نو دا شی به چه وي دا به ناروا وي و تدبیر منازلهم او تدبیر دی منازل دی دی و سیاست مدنهم او اغا انتظام دی اغا شهرون دی دی لا یتم الا بعقل و تمیز دا نه پورا کیگی مگر پا عقل او تمیز سرا و ادمان الخمر او ہمیشہ پا شراب و نشے کی چورکدل لا ترجع الی نظامهم دی رجع کیگی دا راجع کیگی اغا پا طرف تی نظام دی دوی بخرم قوی پا نقصان عظیم سرا دی سرا نو که چیرته رسم و رواج جاری نشی په منع سره د دغه کارونه د خلقو نو خلق په چسی هلاک شی نو یو قانونی جرم دی دا وګڼل شی او مقصد دا دی چی دا د خلقو دی نه چسی بند شی او مونږ شرعی هم چی کوم جرم بلو او نور صرف قانونی بلی وهذا اصل حرمت ادمان الخمر نو شاسوی چی دا خو اصل دی حرمت ادمان الخمر دادا چی دا شراب او بل دی نیشی شای دا ځکه حرام دی دا خو ما اصل اوس په ته وایی چی بیا لږ خو دا کار نه کیی لا ډیر دی وایی چی شرعی لحاظ سره حرمت وجی خو به درته وایم وروسته په قسم ثانی کی په دوم جلد کی اصل حرمت یعنی بنیادی عقلی وجه دی حرمت دا ده چی دا نیشی او دا شیونه دی چسی ناروا سی دا شیونه دی ناروا سی نو اوس ته یو انګریز په دی باندی چوب کولای سی چی ته هیرون ولی ناروا بولی خو نشه کوي کنه وای صحت تی خرابی کنه خدا نه شکی کنه جنگ جګړو ته دی مفضی کوي کنه ټول نظام به ګډوډ کنه نو د عقل هغه بیا منی چې واقعي دې سره نظام مختل کیږي او داسې دا داسې بیا در سره منی او کتی اوس دا وتوی چې نه صرف قرآن حدیث ویری دی بیا نه در سره منی چې عقلی دې دې خبره ته تیار کړای نه تاسو په دې خبرې پوه ټیک ته اصل دلیل خو دلیل خو قرآن حدیث دی خو دا چې مجبوری دی وجنه دغه خلکو چې عقلی هغه سره ته قانع نه کې نو بیا ته هغه خپل مشن کی کامیابیدلای نسی ولی انسان ته خدای عقل هم چه ده ورکړی ده تاسو په دې خبرې پوه شو شه جی وهذا اصل حرمت ادمان الخمر شاہ سے وچ دا اصل دی حرمت تی اغا ادمان الخمر دا واما حرمت قلیلها وکثیرها ہر چ حرمت قلیل دی دا و کثیر دی دا نو چې په وسې رسی چه کوي غرب ورنه چیږي کنه چیږي نو دارنګ انسان فطرت کې هم دا پرته ده چې انسان یو مطلوب وي او څوک د ده مطلوب کې حائل جوړیږي نو دی په هغه باندې غوسه کیږي چې څوک د ده په مطلوب کې حائل جوړیږي نو دی په هغه باندې غوسه کیږي والفحول منهم او فحول دی انسانانو نا یشبه الفحول من البهائم دا مشابه دا دی فحول دی بهائم سره فی الغضب په غضب کې علا من پیغه چا باندې یسد عن مطلوبین چه آ د ده په مطلوب کی رکاوټ جوړیږی نو په هغه باندی غصه کیږی ځناور هم غصه کیږی انسان هم غصه کیږی ښه جی داسی خبره ده على من يسد عن مطلوب ويجري عليه مؤلما في نفسه او في بدنه یا کوم شی چی د ده مقصد دا دی چی جاری کیږی په ده باندی په دی شان سره چی هغه د ده نفس ته یا بدن ته چه کئی ضرر ورکوي نو په هغه باندی دی غصه کیږی نو انسان هم چه ده دغسی ده او شا جی لكن الفحول من البهائم لا تتوجه الا الى مطلوب محسوس او متوهم لیکن فحول من البهائم چوی آن متوجه کیږي مگر هغه مطلوب محسوس یا متوهم تا او بهایم آ بیا جنگ سره وکی تر دی چی یو شکست وخوری ثم ینسی الحقد بیا یې مقصد هغه غصه هغه کینه یې زړه کې نه آی وی رہی الا ما کان من مثل الفحول من الابل والبقر والخيل ها زنی حیوانات داسې دي چې هغه کینه پزړه کې لکه اوخس او غیاس یا اس دا کینه پزړه کې چکه ساتي اوخ بیا ډیره زیاته ساتي نور بیا نور کینه نه وی وای دوم وخی بیا ونه ویری دو مخجی بیا او انسان داسی نه ده هغه یوه سا پیړه به دی په کالونو باندی چی یادوی یوه ترخه خبره به دی په کالونو باندی چی یادوی والانسان یحقد ولا ینسی او انسان مقصد دا دی چی دو دی کینه ساتی او دی شای ویری نه فلو فتح فیهم باب التقاتل نو که په انسانانو کی دغسی د جنګ جګړو دروازه کلاو شی لفسدت مدینتهم نو د دوئ هغه مدینه او هغه عیش او تعیش چی کوم معاشرتی دا هغه به چه سی ختم شی او دا د ځناورو حال بیا برقراری څونه جرموټونه یو جای اور سی لیکن چرته مرګونه مو ډیر کم پکی دی خو یو هغه یی ووی کنه ښکر نو هغه بیا په هیڅ طرف نه ورځی چی وینی یی کنه